څه مناسبه مختصره تشریح شوې وه ایاک نعبد کی الله جل جلاله ټول مسلمانان او مؤمنان یو ډیر اهم او ضروری عقیده طرف ته متوجه کوي د یو اهمې او ضروري عقیدې تعلیم ټولو مسلمانانو او مؤمنانو ته په دې یو آیات مبارک کې ورکوي چې هغه عقیده توحید ده چې کله یو مسلمان او مؤمن دا عقیده ولري چې الله جل جلاله واحد لا شریک ذات دی په ذات کې هم شریک نشته او د الله جل جلاله سونه کامل او پوره صفاتونه دي او کې هم د الله جل جلاله شریک نشته اوس د دې عقیده توحید تقاضا ده چې په دې سره د عقیده توحید تحفظ کیږي د عقیده توحید د الله په نسبت باندې قبليږي عقیده توحید هغه خپل د دنیا او آخرت کې اثر راړي دا غیر تقاضاګانی نو الله جل جلاله مونږ ته دا تعلیم راکړي چې کله تا دا اعلان وکړ چې اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوس د دینه بعد ستا سونه طریقې د عبادت دي اب خاص الله د پاره په دې ټولو کائنات موجوداتو کې به معبود او د عبادت حقدار او مستحق هغه الله جل جلاله ستاره عبادت ټولو طریقې و چې څونه د عبادت طریقې دي او خاص الله جل جلاله د پاره د الله نه سوا چې څونه لوی شخصیت وي پیغمبر وي ولی الله وي د الله دوست وي هغه قابل د دې نه ده چې هغه له عبادت وکړي شي سجده نه سجده دا عبادت ده نو سجده به هم انسان د الله جل جلاله لکې د الله جل جلاله نه سوا بل چاله سجده کول دا حرام او ناجائز دي دا یو شعبه نه شرک ده تاسو د قران پاک تعلیماتو باندې خبر یې چې الله جل جلاله حضرت آدم علی السلام ته چې پیدا کړ نو ملائکه او شیطان له حکم وکړ چې تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړئ خو دا سجده چې کومه وه دا د عبادت سجده نه وه د عبادت سجده دا د الله جل جلاله نه سوا بل هیڅ چاته جایز نه ده او آدم علی السلام ته چې کومه سجده شوې وه هغه سجده د تعظیم وه، سجده د احترام وه، حتی بعضې علماء دونه فرمائی چې سجده په حقیقت کې الله جل جلاله ته شوې وه، خو طرف ته سجده هغه آدم علیه السلام لکه موږ او تاسې سجده کوو چاته کو الله جل جلاله ته خو طرف ته سجدي بیت الله شریف نو په مخکینو امتونو کې سجده د تعظیم هغه بندگانو له جائز و خو لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت کې د تعلیمات د شریعت او د الله او داغه د خپل پیغمبر تعلیمات دادی چې په دې کائنات کې د الله جل جلاله نه سوا بل چاله نه د عبادت والا سجده جایز ده چې دا یو وایي چې دا زما معبود والا سجده کو او نه د تعظیم والا د احترام والا سجده جایز ده چې دا چاله سجده کوم دا دون قابل احترام شخصیت دا چې زه والا سجده کوم دا ناروا ده حرام ده ناجائز ده که څوک به تور عبادت یو مخلوق لا سجده وکي نو دا کافر مشرک ګرځيږي او کاسي وي تعظیم کوم دا حرام ده کبیره ګناه ده تیر جمعې کې ما تاسو خدمت کې عرض کړو چې بعضي مسلمانان رونه نادانسته طور چې پوره شریعت ته احکام نه خبر نه وي او یا خپل خواهش خواهش او عشق او محبت د یو مخلوق سره دون زیات چې چاغه ته سجده کوي اولیاء بزرگان و مشایخ دی الله د دوستان قبرونو له سجده کوي تاسو خدمت کې ما عرض وکړ چې د شریعت حکم او قانون اصول دادي چې د الله نه سوا اول چاله سجده نکي شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه کتاب کې لیکلي دي دا یو ولی الله قبر ته زلال مزال او خلک راتل د هغه د الله دوست قبر له سجدي کول حضرت فرمایي وی ما چې پسترګو باندې دا کیفیت ولیدلو زما په دې بدن باندې لړزه رااله الله اکبر د سجدي حقدار رب العالمین جل جلاله ده رب الکائنات ده او دا دی الله بندگان دا مسلمانان او مؤمنان دا د توحید هغه دعوی کون کی عملی توحید خلاف الله نه سوا بل چا نه سکی سجده کوي اما منع کړ چې صاحب نه سجده خو مکو نه خو ناروا نه حرام نه سجده خو الله جل جلاله لکی ای هغه ما ته ویل چې موږ سجده زکه دی ولی ولاله دی مزار والا لکو چې د په واسطه باندې مونږ الله جل جلاله ته ورسیو ذکر د عبادت کو د ته سجدي لګاو او دا مشرکان عقیده او بویل مونږ دې بوتانو عبادت نکو الا ليقربنا چې مونږ خره ته ورنږدې کی دا بالکل ډیره خطرناک عقیده ده دې نظر مچکول پکار دی طواف د بیت الله شریف دا عبادت دی او طواف په خاص د بیت الله شریف نه کیږي حتی له حضور اقدس سرور کونین صلی الله علیه وسلم د قبر نه هم طواف جائز نه ده څونه لوی شخصیت ته د الله نه را لاندې لوی مقام په ټولو مخلوقاتو کې هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم علماء لیکي چې تعظیم احترام دا دا مخلوق جائز دا دا یو ولی الله دا یو دی الله دا دوست تعظیم جائز دا دا خکار دا دا سنا جائز نه دا خو البته علماء لیکي چې تعظیم به دسی کوي چې ستا تعظیم د عبادت سره مشابه نشي ستاسو پوی کوم په دې خبره باندې د چا استاد وي د چا شیخ او پیر وي د چا والدین وي دا غو احترام کوي نو د لاسونو نه بوسه اخلي د لاسونو بوسه جایز ده د خپل استاد د لاس نه بوسواله دا جایز ده ناروا کار نه دی د یو شیخ او پیر د لاس نه چې بوسه والی دا ناروا کار نه دی جایز دی خو لیکن که چېرته پیر صاحب یا استاد باندې خوشالیدل بیا به نه کوي ښه هغه دا غوښتل چې خامخا خلک زما د لاسونو نه بوسه والی او تم پوهېدلی چې زړه یې ورله کېږي چې دغه د لاس نه بوسه والی به یې ماله خو که هغه زړه کې دا خبره نه راتله د خپل شیخ د استاد د والدینو د لاسون نه بوسه اخیستل دا جائز او مستحسن کا د خکار خو لیکن علما لیکي چې بوسه علي د خپل شیخ او استاد او د والدینو د لاسون نه د لاسون نه غوړي راوچت کا لاسونه لغو لزان طرف ترا اوچت کا او که ته د هغې د لاسونو نه بوسالې بلکل د رکو والا شکل جوړ شي نو علما لیکي شیخ الاسلام ته کې عثماني صاحب په خپل کتاب کې لیکلي دا ناروا ده دا اګر که تعظیم ده خو د عبادت سره مشابهت راځي ځکه رکو چا لپاره کېږي الله لپاره کېږي او دا اګر که تعظیم ده احترام ده خو لیکن د عبادت سره مشابهت راځي نازکه خبره ده ډیره نازکه خبره ده چې تا د خپل استاد د خپل شیخ د والدینو د مشرانو د لاسونو نه بوساله بوسه حرام نه ناجایز نه ښه کار ده خو لیکن بس دا غي لاس راو چې کوم څه ونه وال الیکلی شیخ صاحب شیخ تک عثماني صاحب داون برکات مولا علی چې ډیر ورته ورته کېدل د رکوع په شکل باندې دا تعظیم د ټیک تا خو لیکن مشابه ده عبادت سره عبادت ته الله نه سوا د بل چا کی حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې تاسو کله یو چا ته ودرېږئ داسې مه ودرېږئ چې لاسونه داسې تړلي وي وی دا چې یو سړی ناست وي په کرسۍ باندې یا په ځمکې باندې او نور خلک ټول ولاړ وي او داسې دستبسته وی دا د قیصر او د کسرا د پاچاهانو د عادت و د مشرکانو د کافرانو د عادت و چې دی به په کرسۍ کې ناست او کوم د ماتحت خلګو هغه ورته ولاړو هغه سم لاسونه ویدل ته کې کوم دی تړلی نه نه ټول کېنی یا ټول ودرېږي او دا چې یو ناشوي مشر او نو لا ټول داسې ورته ولاړ وي دا له کافرانو او له قیصر او له کسرا د هغو ظالمانو هغه عادت د هغو د عاداتو نه ځان بچ کول پکار دی ځکه عبادت طرز او طریقه چا لپاره الله لپاره نو ایاک نعبد من خاص ای الله تعالی عبادت کو سونه د عبادت طریقې دی داغي مستحق ته معبود ته ای الله نو تقاضا د توحید دا ده چې زمونږ ټول د عباداتو طریقې هغه الله د پاره وي الله جل جلاله د پاره وي او د الله د خوشنودي او د الله د رضا د پاره وي او هم و اياک نستعين خاص اي الله مونږ ته مدد غواړو خاص اي الله مونږ ته مدد غواړو تاسو پر خبره پوه کوم نا وخت هم دی یو سوال تا او ما ټول خلکو ذهن کې راځي چې موږ خو په دې روزمره زندگی کې د یو بل مدد غواړو یو سړی ډاکټر لذي هغه ته ډاکټر صاحب زما مدد وکړه اسانم پوه کو یو سړی ډاکټر ته لاړ اوس دلته دوه قسمه مدد ده یو داسې مدد ده چې ته اسباب برابرې بیماری بیمار اوس د بیماری د لری کولو د پاره اسباب برابرې سبب دا چې ته بځې ډاکټر لا یو دوم دا له ډاکټر به تا والا علاج کوي اب ستا تشخیص کوي دریم دا چې هغه ډاکټر به تعالی دارو درکوي او په دې چیزونو کې ته مدد د هر چا نه وختلی شي یو چا ته ویلی شي ډاکټر نشم ته زما مدد خو کله غونې مګاډي کیږي ډاکټر ته راځي ډاکټر صاحب زه بیمار یم ما سره مدد وکړه اچ دا دارو نه راځي هغه ته څه وایي دارو چې پکې خرسي میډیکل سٹور میډیکل سٹور ورته وایي چې لا ولي ما مدد وکړي ډسکاونټ پکې وکړي داروګان دا جایز ده دا بالکل جایز ده دا هیڅ ناروا نه ده او په کار دا چې دا مدد مونږ د یو بل نه وغواړو څو پر زمونږ د جامعې د سوسایټي اتفاق راشي د یو بل سره احسان وشي نو بیا په دې سره د موږ معاشره جوړیږي د یو بل سره محبت پیدا کیږي تهاد التحاب تاسو یو بل ته هدیاس ته تاسو منځ کې محبت پیدا شي دا پکار ده خو لیکن د دې نه بار یو بل مرحله شروع کیږي چې د شفا اوس دا شفا ولا مدد به چا نه غواړي الله اي الله شفا ډاکټر نشي راکوله د شفا ولا مدد به الله جل جلاله نه غواړي دا غي سوال به الله ته کوي اي الله زه بيمارم ما سونه وس کی پروا هغه اسباب کو ما برابر کړ خپل وس برابر دې ته هغه مدد استعانت ما تحت الاسباب وایي دا خو ما وکړو ایا له شفا تعالی اس کې د شفا به تراکه تا نه سوا بل څوک شفا نشي راکولې ایا له ما خدا وس چې دارو می واخیستل او خد قیمتي دارو می واخیستل د دې خپلې بیماری لپاره ایا الله اوس نور هغه خواته په دې دارو کې تاثیر چې زما دا بیماری ورسره خشي دا الله ستا کار دی یا الله دا ستا کار دی ځکه ته طاقتور ذات چې ټول چیزونه ستاره قدرت لاندې دي تا طاقت لاندې دي ته اصل مدد ورکون کوي الله ته فلعظم مدد وفرمایي مطلب یې پوه یو سړی دا بي روزګار دی روزګار غواړي نغه دا خپل روزګار په تلاش کې وته او د یو بل مدد غواړي چې زما مدد وکړي ټول اسباب د روزګار برابر کړ لدین بعد بری الله جل جلاله سوال کوي اي الله د خپل رحمت او په فضل سره ما خو اسباب د خپل روزګار لپاره برابر کړ اوس ای الله د خپل رحمت برابر ما ته یو نافع فائدہ من روزګار یا الله ته برابر کړه تا نسو اول څوک نشي کول یو دکاندار هغه دکان کې خود ټول اسباب یې دکانداری او تجارت برابر کړل څونه چې د وسلان دیو دي کې د یو بل مدد غوښتلی شي یو دکاندار بل دکاندار مدد غوښتلی شي کمپنۍ مدد غوښتلی شي څوله چې د چا نه مدد غواړي ودی غواړي او دا حق کار دی چې یو بل سره مدد وشي خو لیکن دکان دې کې خود له خایسته او مزیدار او د دې نه بعد یو بل مرحله د مدد شروع کیږي چې هغه مخلوق په وس کې پوره نه هغه دا چې اوس ستا دا تجارت نفعمن شي او دا ګاک تاله راشي اوس دا ګاک په زړه کې وسو کا شي چې د دکاندار نه سودا وکړي الله جل جلاله بیا به عقیده داوي ایمان بری داوي یقین بری داوي چې اوس ګاک ما ترازی دا زما په اختیار کې نه ده د بل مخلوق اختیار کې نه ده دا رب العالمین جل جلاله اختیار کې ده دا عین التوحید ده هغه چا لاس کې الله جل جلاله لاس کې او سوال به هم کې سوال به هم دا کې بیا به غافل به هم نه کیږي سوال به هم کې دی الله اے الله ته مدد و فرمای یا الله ته مدد و فرمای او دا خبره ضروری ده چې دا مدد مونږ د یو بل نه غواړو په دې دنیا کې دا د ژوندوی سره تعلق لري یو ډاکټر ډیر پوی حزیق سپیشلیست ډاکټر دی چې هغه ژوندوی وي موږ نه سوالو مدد غواړو ورلزو هغه دارو د دا علاج تشخیص کوي او تجویز کوي د داروګان حکمن شو که مړ شو بیا څوک هم نه ورته راځي ځکه اوس دا د هغې میدان ووتلو چې تا به ورنه مدد غوښتلو اوس به بلې دنیا ته روان دقه شان ته زمونږ بعضې مسلمانان وروڼه لوی لوی اولیاء او بزرګانو مشایخو قبرونو لځي د هغو نه مدد غواړي د خبره ځان پوي کې چې اولیاء او لوی مشایخ او بزرګان ژوندۍ وي ورته ورځونه دعا غواړه چې جی مال دعا وکړه ما باندې قرض لري چې الله مې لا قرض پوره کړي جی پلانې مشکل مې مال دعا وکړه چې دا مشکل مې حل شي جی پلانې مسلې کې بند یم د دې سهل د شریعت کې د قران او سنت پرانا کې همېشه لپاره رهنمایي هدایت ونه اخیستلی شي خو چې وفات شي بیا دې کې دوه صورته دي که تا ورته ویل اے پلاني پیر صاحب اے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمه الله ٹھیک ده هر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمه الله ډېر شخصیت ته مستجاب دعوات الله باندې هغه دعاګانې قبولولې لوی مقام چې ژوند دی نو هر قسمه دعا یې تعالی کولې شو دعا به دل کړو چې خدای بستا کارونه پوره کړو خو چې وفات شو اوس دا غي قبر ته مور دته مال بچی راک بچی سو کور کوي الله جل جلاله د سیمو ته چې یا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمه الله زما قرضو ته پرېک نه طریقه دا ده چې د اولیاء او مشایخو قبرونو ته لاړ شي نو بیا به دا وایي ای الله جل جلاله دا ستا برګزیده یو ډېر لوی شخصیت و تا باندې ډېر ګران و یا الله ډېر مقرب و او زه ډېر ګناهګار یم خدای تا ته دا وسیله کوم ته ما له ده په وسیلې او په طفیل باندې اولاد راکړي دا صحیح ده دا جایز ده دا جایز ده دا یا الله دا ډیر مقرب بنده ده ستا ستا نږدې بنده ده او په تا ډیر ګران دا ډیر عبادت گزار او فرزګار بنده یا الله د په وسیله باندې د د په توفیل باندې زمانه افلانې مشکل حل کې دا جایز ده دا ټیک طریقې څه مسله نشته که څوک مسله په پیدا کې یا و خپل کار دی دا بیا علمي خبره ده خدا پوه شوې دې مسلې باندې نو وسیله کولای شي د یو بزرګ او د ولی بعد الوفات البته زمون ونه غوښتلای نشي زمون څوک ورکي الله جل جلاله او خدای پاک په ډیر خپه کیږي چې یو کار دی الله جل جلاله له تیر مخلوق نه غواړي یو کار الله کوي او تیر مخلوق نه غواړي او دا بزرگان اولیاء چې کوم قبرونو کې دي هغه ستا په عمل باندې خپکیږي هغو ته د خدای نه شرم او حیا راځي زمونږ اتریکی نقشبندي او بزرګ مولانا فضل علي قریشي عباسي رحمه الله دا ډېر صاحب کشف شخصیت تیر شوی خواجه عبد المالک صدیقی رحمه الله نه هغه خلیفہ او فرمای مونږ یو بزرګ قبر تلاړو او زمونږ لا شیخ مولانا فضل علي قریشي عباسي رحمه الله دا بزرګان صوفیان مراقبه کوي او سرونه چلاندې ټیټ کی سره په هغه زمونږ شیخ او پیر صاحب مراقبه شروع کړه د مراقبه نه بعد مولانا فضل علي قریشي عباسي رحم الله ډیر متبع سنت شخصیت تیر شوی په هغه ویل چې اوس کیسه خو می الله را باندې وکتل نو خواجه عبد الملک صدیق رحم الله ورته وی خپل استاد نه ویجی که بیان کې خو دا ټول علما او مجلس دی راغل چې الله جل جلاله دې قبر حال ماته ښکارا کړ اور یو بزرګ جهان جهان گشت نوم د هغه قبر او زه چې کله مراقبه شوم او دا د عرس وخت دا عرسونه چې خلک کوي د عرس زمانه زه چې کله مراقبه شوم نو قبر کې ډېره خرنا و خو عجیب کار دا و چې قبر والا په قبر کې موجود قبر کې نه و موجود او لا شاوخوا چې کوم عرس او میله او ټیله لګېدلې وه ډېره زیاته تیاره وه تکه توره تیاره وه وی په بعد کې دا قبر والا راغی تشریف یې راړلی او ما سره میلاو شو ما ورته ویل چېرته تللی وی کله چې زما په دې قبر باندې میله جوړه شي عرس او دا خلک ما ته سجدې کوي زما د قبر نه طواف کوي زه د الله جل جلاله نه ډېره حیا راځي زه شرمېږم چې زه خو د دې حقدار او مستحق نه یم فلهذا بیا زه د خپل قبر نه لاړ شم د الله فضل او کرم سره مدینې منورې ته هلته کې یم اوس ما ته اشاره ملاو شو چې یو مېلمه ستا قبر ته راغلی ځان ورسوه او زه د الله فضل او کرم سره د هغې په توفیق سره تعالی راغلم تا ملاقات ته راغلم نو حاجي بهادر صاحب رحمه الله خپلې نه خوشحالېږي چې څوک وله سجدې وکړي او څوک وله طوافونه نه کوي هغه پرې خوشحالېږي چې هلته کې لاړ شي لغونې تلاوت وکړي د هغې ثواب پسې وبخښي اصل کې شی دغه دی بهر تقدیر موږ مدد چا نه غواړو الله نه به غواړو ظاهري اسباب برابرو خو په اسبابو کې تاثیر څوک اچي الله جل جلاله د اولیاء بزرګانو نه به موږ په ژوند کې دعاګانې غواړو ان شاء الله هغه په دعا وکړ کی خو که وفات شول بیا به الله ته وسیله کو چې زموږ مشکلات ور باندې حل شي خو ورنه غواړو به الله جل عمل کوم توفیق راکړي وصلی الله تعالی